د روژې مبارکه میاشت به په خیر او عافیت در باندې تېره سوې وي الله تعالی مو طاعت عبادات او دعاګانې په خپل عالي دربار کې په عالي درجاتو قبول کړه ښې شېبې او ښه اختر ولرئ قدرمنو اوریدونکو د اختر د ورځې د ځانګړې خپرونې ته مو زه حامد مجاهد هرکلی کوم د الله په وړاندې خو دا نه دي برابر او الله ظالمانو خلکو ته لارښوونه نه کوي هغوی چې ایمان راوړی هجرت یې کړی او په مالو او ځانو یې د الله په لار کې جهاد کړی د الله په وړاندې خو د هماغو درجه لوړه ده او همدوی بریالي دي د هغوی رب دوی ته د خپل رحمت خوښۍ او داسې جنتونو زیری ورکوي چې هلته به ورته همیشني نعمتونه وي له ابو هريره رضی الله عنه څخه روایت دی هغه وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل او ښه خبره صدقه ده دا د یوه اوږد حدیث برخه ده چې مخکې تیر سوی دی د دې حدیث روایت بخاري او مسلم کړی دی صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد قال الله تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما محترمو مسلمانانو مؤمنو هیوادوالو او مجاهدینو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته له هر څه نه مخکې د نیکمرغه کوچني اختر مبارکي درته وړاندې کوم اختر مو مبارک شه الله تعالی مو روژې عبادات او ټول حسنه اعمال قبول وګرځوه د اختر د خوښیو په دې شیبو کې درته د وروستیو جهادي فتوحاتو مبارکي وایم د الخندق عملیاتو له پیل را په دیخوا د هېواد په مختلفو سیمو کې د ګڼ شمېر ولسوالیو مراکز او پراخې سیمې د مجاهدینو له خوا فتح شوې دي. لله الحمد الله تعالی د اسلامي امارت مجاهدینو ته د دښمن د یرغلونو په مقابل کې ثبات او استقامت ورنصیب کړی او د یرغلګرې امریکې له ظلم او وحشت نه ډکه ستراتیژي یې ناکامه کړې ده. الله تعالی دې د مؤمن ولس او مجاهدینو کوښښونه، قربانۍ او د ټولو شهیدانو شهادتونه قبول کړي. زخمیانو ته دې الله تعالی عاجله شفا ورنصیب او محبوسو مجاهدینو ته دې الله تعالی د نجات او ازادۍ اسباب برابر کړي. آمین یا رب العالمین. مسلمانانو ورونو او خویندو! د یرغلګرو په مقابل کې زموږ جهاد د دین، عقل او بشري قوانینو په ټولو معیارونو برابر او ثابت دی. زموږ د مرام خلاصه دا ده چې زموږ مسلمان ولس باید له خپلې اسلامي عقیدې سره سم د اسلامي نظام تر سیوري لاندې آزاد ژوند وکړي خو د وخت جابر امریکایي طاغوت او ملګري یې غواړي چې په موږ باندې خپله نظریه وتپي زموږ هیواد د یوې پوځي اډې په حیث تر اشغال لاندې ولري او له موږ څخه د ژوند اساسي حق ازادي سلب کړي امریکایي یرغلګر زموږ د هیوادوالو د ځپلو په برخه کې له هیڅ ظلم او قساوت څخه دریغ نه کوي زموږ په کلیو ښارونو جوماتونو مدرسو او نورو مراسمو باندې بمباري کوي عام ولسي وګړي وژني د کورونو پرېښودلو ته یې اړ باسي او په زرګونو افغانان په زندانونو کې په وحشتناکو شکنجو ځوروي قضایي مسؤلیت یې هم ځان ته ورکړی چې څوک یې پوښتنه هم ونه کړای شي له دې علاوه غواړي چې په هېواد کې نوې فتنې، بد اخلاقي، تعصبات او جنجالونه را پیدا کړي. د هېواد غني ذخایر مو لوټ کړي، د خپلو استعماري اهدافو لپاره دلته نوې جنګي ډلې جوړوي او هڅه کوي زموږ هېواد د ټولې سیمې او ګاونډیانو په وړاندې د یوه مخالف سنګر په حیث وکاروي. که د امریکایي اشغالګرو دغه خطرناکه پالیسي عملي کېدو ته پرېښودل شي، نو ټوله سیمه، په ځانګړي ډول زموږ هېواد او اولس به په داسې مشکلاتو او دښمنیو کې راګیر کړي چې بیا به یې د خلاصون لاره نه وي. له دې ټولو بدمرغیو څخه د نجات یوازینۍ لاره دا ده چې امریکایي او نور اشغالګر پوځونه زموږ له هېواده ووځي اسلامي، خپلواک او افغان شموله نظام حاکم شي، زموږ جهاد په همدې هدف پیل شوی او همدې مرام ته د رسېدو لپاره مو د مسلح جهاد سره سره د تفاهم او مذاکراتو دروازه هم پرانیسته پرېښې ده چې د اسلامي امارت سیاسي دفتر په همدې برخه کې د امارت د یوازینۍ مرجع په توګه فعالیت لري. که امریکایي چارواکي واقعا د افغانستان د قضیې په سوله ایز حل باور لري، باید مستقیما د مذاکراتو میز ته راشي، ترڅو د اشغال دغه غمیزه چې لوی زیان یې د افغانستان او امریکا ولسونو ته رسیږي، د خبرو له لارې حل شي. د امریکایي چارواکو لویه اشتباه دا ده چې په هره موضوع کې له سرزوري نه کار اخلي، خو زور هر ځای نتیجه نه ورکوي. موږ د یو مسلمان ملت په حیث حق لرو چې په هره ممکنه لاره وي اشغالګر له خپل ملک څخه وباسو. که پرون مو د انګلیسي یرغل او بیا شوروي اتحاد د یرغل په وړاندې جهاد مشروع او برحق وو نن مو د امریکایي اشغال په وړاندې هم جهاد همغه ډول مشروع او برحق دی هیڅ دلیل نشته چې د پرون اشغال رد کړو او د نن اشغال ته سر ټیټ کړو د نړۍ او افغانستان علما کرامو ته می خصوصي پیغام دا دی چې امریکا او ملګرو یې په نورو ټولو برخو کې تقریبا ماتې خوړلې اوس کوشش کوي چې د علمای کرامو له نامه نه د ځان په ګټه استفاده وکړي د هغوی حیثیت او بېداغه تاریخ داغدار کړي د خپل مؤمن ولس په زړونو او ذهنونو کې ځای او وقار ور ختم کړي نو باید چې علما کرام ډیر ورته متوجه او ځیرک ووسی چې خدای مکړه په یو او بل هیواد کې د دوی لناستو او غونډو نه داسې استفاده ونه کړي چې د اسلامی خاورې له اشغال نه توجه په بل لوري واړوي او په قرآن او حدیث ثابت مقدس جهاد خپل منځي جګړه تعبیر کړي افغان مجاهد ولسه دا چې يرغلګر دشمن له تاسو سره د مقابلې په هر سنګر کې لماتې سره مخامخ دی نو یوازې د خپلې تبلیغاتي میډیا په مټ یې د مجاهدینو خلاف خپله پروپاګنډه توده ساتلې هغوی کله مجاهدینو ته ترهګر وایي او کله هم برحق دفاعي مقاومت نورو جهتونو ته منسوبوي خو حقیقت دا دی چې مجاهدین ستاسو ورونه او زامن دي ستاسو د دین او خاورې مدافعین دي نو که دشمن پلو رسنی هر څه وای تاسو ته خو حقیقت د لمر په شان واضح او هر څه د سر په سترګو وینئ تاسو د دشمن په تبلیغاتو باور مکوئ بلکې پر خپلو حواسو او درک اعتماد وکړئ د اسلامی امارت مجاهدین یوازې همدا غواړي چې تاسو د قران کریم په هدایاتو منور ژوند ولري له معیاري تعلیم شرعي نظام خپلواکۍ وقار سرلوړۍ او سولهیي ژوند څخه برخمن شي او راتلونکي نسلونه مو د کفري اشغال له تباه کوونکو اغیزو څخه خوندي پاتې شي موږ دیني او عصري زده کړې د ټولو افغانانو او افغاني ټولنې د کامیابۍ لپاره اړینې بولو د الله تعالی په نصرت سره مو تر خپل واک لاندې ساحو کې مثالي امن تامین کړی او د خپل توان او امکاناتو په اندازه مو د ولس د هوساینې تعلیم او پرمختګ په برخه کې اقدامات کړي د راتلونکي په اړه هم هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې ان شاء الله د هیواد راتلونکی به روښانه او له سولې او رفاه سره مل وي د دې لپاره چې زموږ ولس په ځان بسیا شي، خلکو ته کار پیدا شي، محلي اقتصاد وغوړېږي او خلکو ته په خپل وطن کې د حلالې روزي ګټلو امکانات میسر شي، موږ ټولو شتمنو هېوادوالو، تجارانو او کاروباري وروڼو ته دعوت ورکوو چې په ټول افغانستان په تېره بیا د مجاهدینو تر واک لاندې ساحو کې زراعت او مالداري ته وده ورکړي، فابریکې او کارځایونه جوړ کړي، اسلامي امارت به له دوی سره هر راز مرسته وکړي. د اسلامی امارت په اند ملکی تلفاتو موضوع له ډیرو مهمو او اساسی موضوعاتو څخه ده خپل ولس ته ډاډ ورکوو چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره موږ خپل ټول وس کړی او بیا یې هم کوو په اسلام کې د بیګناه مسلمان قتل له شرک وروسته دوهمه ستره ګناه ده هیڅ د ایمان خاوند نه غواړي چې داسې ګناه ترسره کړي زموږ مجاهدین چې د الله تعالی د رضا لپاره یې د جهاد ستړی ژوند پر ځان منلی کله به هم داسې کار ته زړه ښه نه کړي چې هغه د الله تعالی د سخت نارضایت سبب ګرځي خو په دې برخه کې حقیقت دا دی چې د ملکي وژنو ډیری غمیزې خپله د اشغالګرو او یا د هغو ډلو لخوا په مرموز او قصدي ډول رامنځته کیږي چې د اشغال تر سیوري لاندې د جهادي مقاومت د کمزوري کولو او بدنامولو لپاره راپیدا شوي او د هغوی لخوا اکمالیږي نو ولس باید متوجه وي، د هرې پېښې ماهیت او کیفیت ته دې ژور فکر وکړي او د دښمن په تبلیغاتو پسې دې نه ځي. د دښمن په لیکو کې ولاړو عسکرو، ملکي او پوځي منسوبینو او ټولو کارمندانو ته مو پیغام دا دی چې تاسو د همدې خاورې او ولس بچیان یاست، پلرونه او نیکونه مو ټول مسلمان او د قرآن او اسلام پیروان تېر شوي، تاسو ته په هیڅ دلیل جایزه نه ده چی د خپل مجاهد ولس خلاف د هغو اشغالګرو تر قومنده لاندی وجنګیږی چی زموږ د اسلام او قرآن سرسخته دښمنان دی زموږ هیواد یې اشغال کړی او زموږ په ولس ظلمونه کوي له تاسو سره زموږ مخالفت یوازې په همدې ټکي دی که تاسو د اشغالګرو له ملګرتیا لاس واخلئ زموږ وروڼه یاست مجاهدین لکه څرنګه چې د هېواد په لر او بر کې هره ورځ له دښمنه را جلا کېدونکو عسکرو ته هرکلی وایي، د جنګي اسیرانو ساتنه او تداوي کوي، تاسو ته هم د سر او مال امن درکوي، نو تاسو هم د خپل دنیوي او اخروي نجات لپاره اقدام وکړئ او مخکې له دې چې د امریکایانو په ملګرتیا کې ووژل شئ، د اشغالګرو له صف څخه ځانونه رابېل کړئ. د امریکايي حکومت لخوا بیت المقدس ښار ته د سفارت انتقال هغه اقدام دی چې له اسلام، اسلامي امت او اسلامي شعائرو سره یې د امریکايي چارواکو دښمني نوره هم څرګنده کړه. موږ دغه اقدام په کلکو ټکو غندو، د مسلمانانو د لومړۍ قبلې الاقصی قضیه د اسلامي امت قضیه ګڼو او بیت المقدس ښار د اسلامي نړۍ نه بېلېدونکې برخه بولو. په پای کې مو مجاهدینو او سیمه ییزو مسؤلینو ته پیغام دا دی چې خپل مسؤلیتونه هغه که نظامي وي او یا هم ملکي په ډیر جدیت او اخلاص سره ترسره کړي د هیواد ټولې هغه سیمې چې د مجاهدینو ادارې پکښې فعاله دي د مجاهدینو لپاره یوه لویه ازموینه ده چې آیا اوس له خپلو شعارونو او مدعا سره سم د ولس خدمت او د اسلامي عدالت تعمیل کوي او کنه موږ او تاسو هر یو الله تعالی ته مسئول یو له هر چا څخه به د هغه د مسئولیت او تر لاس لاندې رعیت په اړه پوښتنه کیږي الله تعالی خبیر او په هر څه عالم دی باید چې معامله مو له الله تعالی سره وي او خاص د الله تعالی د رضا په خاطر د الله تعالی د مخلوق خدمت په ښه طریقه سره انجام کړو له خلکو سره ښه رویه نرم اخلاق تواضع او حلم باید خپل عادت جوړ کړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه ته فرمایلی ویریږه له الله څخه هر چیرته چی د بدی ورسته نیکی وکړه چې هغه محو کړي او په شو اخلاقو له خلکو سره معامله کوه ټول مسؤلین باید د ولس خدمت او د رعایت حقوق ورته رسول خپل مسؤلیت وګڼي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته فالامام راع وهو مسؤول عن رعیته والرجل راع فی اهله وهو مسؤول عن رعیته هر یو له تاسو څخه شپون او ساتونکی دی او له هر ساتونکي څخه به د هغه د رعیت په اړه پوښتنه کیږي امام څارونکی او د خپل رعیت مسؤل دی یو سړی د خپل کور څارونکی او ساتونکی دی او له هغه څخه به د خپل کور د رعیت په اړه پوښتنه کیږي په پای کې یو ځل بیا د نیکمرغه کوچني اختر مبارکي درته وایم له ټولو مجاهدینو او عام ولس څخه مې غوښتنه ده چې د کلي او ګاونډ غریبان یتیمان کونډې او بیوسه مسلمانان او د محبوسینو کورنۍ د اختر په خوښیو کې هیر نه کړي له هغوی سره مرسته وکړي ترڅو هغوی هم اختر ولمانځي او د خوښیو له دې فرصت نه محروم پاته نشي درنو دوستانو د کوچني اختر ورځ چې د الله تعالی د انعامونو د ورکړې ورځ ده دا مبارکه ورځ باید څرنګه تیر کړو کوم اعمال تر سره کړو چې الله تعالی پرې راضي شي او له کومو اعمالو ډډه وکړو په همدې ارتباط ستاسو پام د یو مطلب اوریدلو ته راګرځوو مسلمان وروره ته په اسلامي ټولنه کې درې اختره لرې هر یو په ځولۍ کې درته الهي پیرزوینې، بښنې او خوښۍ له ځانه سره راوړي. لومړی، اونیز اختر دی یعنې د جمعې ورځ چې ته ورسره په هره اونۍ کې مخ کېږې. دا هم د مؤمنې پرګنې د مینې، محبت او ورورولۍ راز راسپړي. نورې نړۍ ته د هغوی اتفاق، اتحاد او ولوی الله جل جلاله ته په جوماتونو کې په ټولیزه توګه درېدل هغه جل جلاله ته په بندګۍ کې ژمنتیا په ډاګه کوي. د همدې ورځې باید زیات احترام او قدر وشي. دوهم اختر همدا وړوکی اختر دی کوم چې د اسلام د درېیم بنسټیز رکن روژې له ادا کولو وروسته د مؤمنانو لپاره د ښېرازۍ او الهي لورینې زېری له ځانه سره راوړي. په همدې ورځ ټول مسلمانان د لوی الله جل جلاله د شکر، ذکر او ستاینې په موخه له دې امله را ټولېږي چې لوی الله پاک ورته د داسې سپېڅلو لارو ښوونه کړې ده چې په هغو کې د دوی د دنیا او اخرت ګټې نغښتې دي. د دې ویاړمنې ورځې نوم یوم الجوائز، د انعاماتو یا سوغاتونو ورځ ده. په دې ورځ کې لوی الله جل جلاله و روژتیانو ته یو لړ سوغاتونه ورکوي چې تر ټولو ستر هغه یې د ګناهونو مغفرت ده او ستاسو بد په ښو بدلېدل دي. د اختر په ورځ باید دا اعمال هرومرو ترسره کړو. سهار له خپل وختي لمانځه نه وروسته څه وخوره. لومړی خورما وخوره، که دې ونه موندله نو بل خوږ څیز د حلوا په څېر یو شی وخوره. که خورماوې دې خوړې نو باید تاکې وي. په سنت طریقه باید ولامبو. مسواک ووهه، خوشبویي ولګوه، ښایسته جامې په تن کړه که څه هم سپینې نه وي. که د نصاب څېښتنې یې سرسایه ورکړه، له هر مسلمان په تېره بیا له قریب او دوست سره په ورین تندي او مسکا مخامخ شه. نادارو ته خیر خیرات ورکړه، له خوب نه وختي پاڅه، عیدګاه ته پر وخت ځان ورسوه، د سهار لمونځ په خپل جومات کې په جمع ادا کړه، له خپل مسلمان ورور سره د ملاقات پر مهال د تبریکې یا مبارکۍ کلمې ووایه، عیدګاه ته که شونې وه پیاده ولاړ سه، له یوې خوا پر یوه لاره او له هغې خوا پر بله لار لاړ سه و عیدګاه ته پر لاره ورو خپله ژبه الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد په دغو الفاظو باندې خپله خوله وخوځوه د اختر له لمانځه پس څلور رکعته نفل په کور کې ادا کړه د نبوي فرمان له مخې د هرې پاڼې او هر ګیا په شمار به الله پاک اجرونه او ثوابونه درکړي مسلمانه وروره لوړ ذکر شوي څيزونه واړه د دې وياړمنې ورځې سنت آداب او مستحب دي که په ياده توګه يې ولمانځې نو تا به يې پوره حق ادا کړی وي د اخترونو بیا په تیره د کوچني اختر په ورځ باندې له دغو اعمالو په کلکه او رښتینې هوډ سره ډډه وکړه اول له سرود او د ناوړه سریالونو لڅو فلمونو او ډرامو له کتلو او اوریدلو څخه ډډه وکړه له هر راز قمار جوې او سودي معاملې نه ډډه وکړه له بې ځایه لګښت، مصرف او اسراف نه ډډه وکړه، له مېلو، بې ځایه سیاحت او ګرځېدلو څخه ځان راوساته، کبر، حسد، کینه، نفرت او انانیت څخه ځان وساته، له لاس